بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير پدې آیتونو کې الله جل جلاله بیان د مزمت کې سوال ذکر کوي د سوال مزمت ذکر کوي دا خطاب چاته ده په دې کې درې تفسیر دي خطاب د مدینه منورې يهودو ته ده ځکه هغه ور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو قسم قسم سوالونه کول بهوده بے فائدې سوالونه کول هیڅ فائدہ به نه او تویل به مړه په تا د سي معجزات تا ته نه دي موجود لکه څنګه د موسی عليه السلام معجزه و يد بيضاء او خمسا او هغه باندې تورات په یو ځل نازل شو په تادم قرآن پاک یو ځل نازل شي نو قسم قسم سوالات او اعتراضات بهوده بی فائدې به د پیغمبر علی السلام نه کوي نو الله جل جلاله يهود توي ام تريدون ايتاس غواړي ان تسالوا رسولكم چې تاسو سوال وکړئ رسولکم د خپل پیغمبر نه چې محمد رسول الله ده کما سئل موسی لکه څنګه چې سوال کړی شو د موسی علی السلام من قبل مخکله تاسو تاسو پلارانو د موسی علی السلام نه قسم قسم سوالونه کړیو ارین الله جهرت خدای په پکارم باندې وینه موږ سره خبرې وکړي قسم قسم سوالات کړیو دا هغه د کثرت سوال نتیجه دا چې الله عذاب ور باندې نازل شوی تاسو هم ډیر سوالونه پیغمبر علی السلام نه مکه به خوځه به فائدې سوالونه چې مقصد نه د سنې په تاسو دی الله عذاب نازل شي څه مشکل علی خبر او یا دا خطاب هغه یو مشرکان ته متوجه الله جل جلاله مشرکان ته وي هم تريدون ان تسالوا رسولكم واضح معجزات موجود دي او تاسو به هدا به هدا سوالونه کوي هغه کارونه چې الله تعالی کوي هغه د پیغمبر کارونه تاسو د پیغمبر نه هغه وړ مشرکان به ویل چې مړه ته څه چلو کا یو دا سیړې اندر پایا دا ولګه او اسمان ته او تو ور باندې وخېجه او د اسمان کتاب راوړه بیا مو ایمان بیا وای ورته نه مونږه مدینه منوره ډیره تنګ ده که ته په حق دی الله پیغمبري زغرونه لري او د سعودي حکومت غرونه لري معجزه هغه اسباب لاندې نه نو بیا ورته مالا دلته قات خالد مونږ ته دلته ګیاګان راشنې سرسبز او شاداب باغونه برابر بیا به کله ورته ویل چې مونږ په تعالی ایمان راوړ کړ چې مونږ د خدای پاک نه دا واورو چې دا ما پیغمبر دا دا سما کتاب بیا مونږ ایمان بیا به ورته ویل چې نه اله مونږ ایمان راړو چې کله تمون ته قران پاک بیانې چې دا د الله کتاب ده یو لوی جماعت ملائکه تاسو سره موجود وي هغه د دې تصدیق کوي چې هاو دا د الله پیغمبر دا او دا د الله کتاب نو الله چې زو مشرکان ته تاسو د پیغمبر نه ډېر به هدا سوالونه مکوي او دا ډیر مضمون بد خصلت دی چې یو د بیهودا بی پایلی سوال چې مقصد یې لوي اس یو چاته تکلیف ورکه شتنی ورنکه سوالونه ورنکه او یا دا خطاب مسلمانانو ته متوجه ده چې پر هند مولا فرمای معمول حسن صاحب چې دا خطاب مسلمانانو ته مسلمانانو ته الله او تاسو د پیغمبر ډېر سوالونه مکوي ځکه تاسو ته پیغمبر ډیر سوال نه کوي نو تاسو به مسله سخت شي لکه موسی علیه السلام د بقره په باب باندې يهودو ډیر سوالونه کول څنګه له څنګه له څنګه له خاص ډیر زمانه په تیر شول حکم سخت دي روز روز الله جل جلاله د حج د فرضیت احکام نازل کړ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا احکام د حج بیان او چې حج په تاسو فرض یو صحابي ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کال په موږ فرض ده او که په ټول عمر کې یو ځل نبی له سلام غلی شو دوم ځل بیا صحابي سوال وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم العامل هذا په دې کال کې که هر کال په موږ فرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا غلی شو درځل بیا دې صحابي سوال وکړ چې دا حج مونږ باندې په دې کال نو هر کال ته مونږ فرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب ورکړ نه عمر کې یو ځل دغه بعد پیغمبر علیہ السلام او فرمایل تاسو ډیر سوالونه مه کوئ که تاسو مال ډیر سوالونه کوئ تاسو بیا په مشقت کې پریوځئ تا باندې بار بار سوال وکړ که زمانه خو نه دا وتلی چې او هر کال در باندې فرض ده هر کال مسلمان او مؤمن حج کوي لکه لې تاسو د الله د حکم په ځای نه وراوړه او در باندې فرض ډېر نه الله تعالی مؤمنانو ته دا ارشاد فرمایي تاسو د پیغمبر نه سوالونه مکوئ پاک ګور یو سوال د شي چې د مسلې پوښتنه کوي کیس حرج دا په کار سره یو کې د اعلی یو حکم معلومه د قران کریم ترجمه معلومه یو دای تاسو یو څو څنګه په هدا په پایله سوالونه کې د خلکو علم معلومه بعد خلکو عادت دی یو ټیک څه کې به خلکو علم معلومه څه مشکل نه دا مو سره طالب ما شاګرد چې ته یو مسله چې مولا له ورېدلې ما ته ویل استاد د کفر لزومی او د کفر الزامی څه فرق په کفر لزومی باندې سره نه کافر کیږي په الزامی کفر باندې کافر کیږي ما ته پته او ته غریب په دې لزوم او په الزام نه پوهیږي طالب ما دې مازی کې څو فرض دی لکه مازی کې څو فرض جی نه ما دې خیر سره زو بل څه کنه خبره ورنه لاړه مې صدق وای بنا ما نه ما دا مطلب نو یو مولوی صاحب دا بیان کړو ځان پوي کو ما دې په دې پوي کې تاسو تشریح کوم نه مقصد ته نه رسیږي نو فلهذا ځکه مې تا پوه کړ چې هغه کوم ضروري خبر د مانزه پر زیات بیا د نس ورکه طالب نه مې کېږي چې څه مسله وکړي نو بعد کثار د عادت یو ملا ودرې یا د عادت چې ما تم شي زم د دې اسانه جواب دا ده چې امام دلته مخ کې ویلاړ امام نو مقتدیان په امام پسې اقتدا کړي امام چا پسې اقتدا امام په خپل امام ته کړ نو موږ په امام ابو حنیفه تقلید شو امام ابو حنیفه په خپل مجتهد راغی تقلید ته ضرورت نشته نو خبره ده چې الله جل جلاله مسلمانان ته تر دې سوالونه مکوي دې پوښتنې مکوي ها دینه بعد صحابه کرام حضرت عبد الله بن عباس فرمایله پیغمبر اسلام صحابه ډېر لوی شان لري او خو په ځل کې بار بار سوال راتلل خو یې ردل چې د سری چې دې هم تورزون ان تسال رسولکم کما سئل موسی د دې وعید لاندې راغلی نو دې بل دې هلي او ارزو انتظار کې ناسو چې ته جهاد نه سره راشي د پیغمبر اسلام به سوالو کې مونږ به یې استکو حج برای ابن عاصم وایي ما په ځل کې بهر بار سوالونه راتلل خو یې دې په دې احتیاط وجه ما په پیغمبر اسلام سوال کول هیبت ورا باندې ډار ورا باندې کنه د امام مسلم او امام بخاری رحمه الله خپل هغه صحیحین کې روایت نقل کړي نبی صلی الله علیه فرمایي تاسو دغه خبر نه ځان بچ یو فضل کلام بکواس نو په اسره تاسو له غوا مشه لګیای کړته کړته کړته کې بچي په شای بکواس دې نه ځان وساتي او یو د کثرت سوال نه بي زه سوالونه نه چانه مکو درېم دي اضاعت المال بي زه مال مزایک بي الله او دي الله د رسول په نافرمانی کې مال مزایک نبی صلی الله علیه وسلم سوالونه مکوي دا ډېر مضمون بد خصلت ده د دې خصلت د وجه نه یو مستقل قوم هلاک او انبیاء سره اختلاف مکوي دا خطرناک دي زه چې د څه حکم درکوم هغه کوي چې د سنه او منا کوم هغه نه منا کوي سمج کړه له خبر دا الله جل جلاله شاب فرمای ام تريدون اي غواړی تاسو ان تسالو چې تاسو سوال وکي بلفظ راعنا او بسوال کل راعنا سمون لحاظ کر حالانکه مقصد وی بل پیغمبر به خپه کول رسول الله ورته به تکلیف رسول کما سئل موسی لکه څنګه چې سوال کړی شوی وو د موسی علی السلام نه من قبل مخکل تاسو قسم قسم سوال نسوي ګوره نو مؤمنانو خو سوال نه په تکبر بناو نه په عناد او په حسد بناو اسی په ځان کوی کول سمجھ ګرال نو دا هغه دا سوال کول دا څه زریعه دي نه و چې اعوذ بالله من ذلک اور باندې کافر خو لیکن يهودو د سوالونو په تکبر بناو په حسد او په عناد بناو ځان بینه کوکول نو د دوه مثال د سیدا لکه کفر چې اخلي او ایمان پرې کوي څه مشکله نه خبره الله وي ومن يتبدل الكفر بالايمان هر هغه څوک يتبدل الكفر چې بدلوي کفر اخلي کفر للايمان په مقابله د ایمان کې فقط ضل الله ويقينا ضل گمراه شلو سوا السبيل اي من سوا السبيل تسيد لاري نه گمراه شل صراط مستقيم روک کړه اي فقط خرج عن طريق المستقيم الى الجهل والضلال ابن كثير فرمای رحمه الله د حق لارې نه لاړو د جهالت او د گمراهي لارې کله چې مسلمانان مؤمنان غزوه بدر وکړل او مسلمانان ته بهترینه فتح حاصله شول او یا کافران پکې مردار شول او او یا مشرکان هغه ژوندۍ ونیول گرفتار شول په دوم کال باندې د دې بدر د غزوې نه بعد غزوې احود وشول غزوې احود کې اول مسلمانانو غلبه حاصل کړو ان شاء الله بیان به خپل محل کې راځي مسلمانان غالب شول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو څوک هجرت لی نو جبل رمات او طائف په دې سیر باندې ده هلته کې په جبل رمات باندې 50 کس صحابه کرام کېنو هغه ته وویل چې کومګه مړ شو که ژوند دي څه حالات په څه تاسو به دې ځای نه راځي هغه ته کې ناست لاندې میدان کې صحابه کرام او رسول الله عمر د کفارو خلاف قتال او جهاد شروع مسلمانان ته غلبه حاصله شول او کفار او تخفیض المشرکان هغه کار چې خالد ایمان نه وروړ قومندان هغه وکړ د کافرانو کمانډر چې ورته وای نو مسلمانانو غنیمتونه راجم کړ نو پاس پر غر باندې چې 50 کسان یا کم او بیش ناس او کې جن وای چې بس موږ ته کې راستا بلا فائدې ده کړ څه نه کیږي دلته انور ورته ګور پیغمبر علی السلام ویلو چې تاسو بدل راکوځي کوم غمو شو په ژوند کې شو په حالت تاسو دې ځای نه راکوځي هغه چې له مسلمانانو څخه فتح حاصل کاپر او تخسر موږ دلته څه کېږي نو ځینې صحابه کرام راکوشول غالبا لست کدور صحابه پاتې شول نو راکوشول دلته د شاه طرف نه حضرت خالد ته دا پته ولګېده چې دا محاذ خالد اب جنگي ماهر او جرنیل وکړ پیغمبر اسلام او جرنیل کنه نو هغه د شاه طرف نه پرې صحابه او باندې راغی او صحابه یې الته شهیدان کړ او لاندې را کوس ول بیا ډېر زیات مسلمان شکست ورسېد رسول الله عمر اخو د مبارک کې شهیدان شو د پیغمبر اسلام سر مبارک هغه کوم خود چې هغه اوس په لغونی قتل هغه یو صحابي ولا راوستل هغه خو نه پکې وته بار تکلیف دا تکلیف مسلمانانو ته ورسید حضرت طلحه باندې او یا اتیا زخمونه لګیدلی او دا आवाज وکړ شیطان رسول الله مبارک شهید شي صحابه کرام ته نور هم ډېر تکلیف ورسېد الله جل جلاله شان د مسلمان ته وخت ته اوسه شکست ملاوس سبب د شکست د پیغمبر د حکم مخالفت ور ډېر وړوکی حکم مخالفت کړی وخت ته اوسه هم مسلمانان شب او روز 24 ګنټو کې د پیغمبر تعلیماتو سره مخالفت سره مخالفت تم کوم کوم څه د پیغمبر موافق څنګه خدای سبا موږ مسلمان کوم کمزوري حالت کې نهایت کمزوري حالت کې څه ده مسلمان په حال باندې سوچ او نظر وکړي زمونږ د ملکونو د اسلامي ملکونو فیصله کافر کوي دا هو زمان واګي د کافرو په لاس کې چیرته یو د مسلمان نسل چې کافر په دستور کې سترګي ورونی ټول ورته کی سلام علیکم وای وجه څه ده وجه دا نه اوسه ترجمه کوله زین ته دا خبره رااله وجه دا چې موږ پیغمبر تعلیمات مخالفت دي څه مشکل دي کې نه هغه صحابه مخالفت وکړه وګوره ګټلې جنگ ګټلې فتح ګټلې کامیابی په شکست بدل شو تاهیر مخالفت او جن صحابه او اویا صحابه شهیدان شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک غاخونه شهیدان شو د پیغمبر اسلام په سر مبارک اوس په اون خطر څومره تکلیف پیغمبر اسلام ته جسمانی او روحاني ورسېدل دی ورته مخالفت ته وایي ادا مثلا زمونږ اعمال هر جمهورات په پیغمبر اسلام باندې پیش کی ملک یو ته فلان ابن فلان دا د عمل وکړ کومه سیده عمل کړی او ښه عمل وکړ نو پیغمبر اسلام خوشحال شي او کومه د عمل وکړي پیغمبر اسلام خفه شي نو موږ مسلمانان هغه اوس هم د پیغمبر اسلام زړه مبارک تکلیف مسوب د عملی سره د سنتو په خلاف سره په هر تقدیر نو کله چې غزوه احد وشوله نو په دې وخت کې يهودو دې همت کوشش شروع کړ چې مسلمانانو ته وسوسه ورواچي او په اسلام او په دې دین کې ولا شک واچي نو يهود ولګیدل په دوه صحابه کرامو پسې حضرت حذیفه او حضرت عمر بن یاسر رضی الله تعالی عنہ هغه ته وایي که تاسو د پیغمبر په حق وای او تاسو د دې چې تاسو اتباع کوي دا په حق وای نو فکر دا چې تاسو په غزوه احد کې شکست نه خوړل ځکه حق چې ته هم شکست نه خوري چې تاسو شکست خوړل معلومي کې دا تاسو په حق نه دا آسماني دین نه دا خدا محمد د ځانه جوړ کړ د صلی الله علیه وسلم نو ورته د سچ وی تاسو زمون دین تر واوړې تاسو به هدایت ومومئ تورات ومنئ هدایت ومومئ موسی علیہ السلام پیغمبر ومنئ هدایت ومنئ حضرت عمر بن یاسر ورته وی د یهودانو ته یو پښتنه درنه کوم تر الله ستاسو دا وعده چې یو چا سره وکړي احد داغه مخالفت څنګه او یو جار او چې تورات کې راغلي داغه دا احد او دواګه مخالفت ګناه جرم نجایز ښه موږ د خدای سره دا وعده کړ چې موږ به خدای رب تسلیم واحد نه شي او دا وعده کړ چې محمد رسول الله باندې الله پیغمبر بنو او د الله دا کتاب د الله تعالی کتاب بنو ته قیامت ته ورځې پورې د مرګ تر وخت پورې موږ په دې وعده مضبوط کړو حضرت حذیفه ورته وایي پیغمبر الله سره وعده کړ چې الله برب تسلیمو او محمد رسول الله باندې الله پیغمبر تسلیمو او بیت الله شریف او کعبه تسلیمو او ټول مسلمانان چې چیرته دي کارب دي کاجم دي کتور دي کسبین دي چې مسلمانان مؤمنان دي زموږ ورونه او چیرته چې کافر د ځمکې په سر باندې کوم طرف کې چیرته وي شمال کې وي جنوب کې وي شرق کې وي غرب کې چیرته چې کافر وي هغه زموږ دشمن ده تاسو ورسره او په دې عقیده به موږ مرګ غواړو دا هو هله ارزو خراب شول دې ډول پیغمبر علیه السلام په خدمت کې حاضر شو په یا رسول الله صلی الله علیه وسلم يهودو موږ د خپل دین اړو د دست چې خبري راته کول الله جل جلاله دا آیت نه نازل کړ چې يهود کافر دا غواړي چې تاسو د دین محمدي نه واړوي کافر مو ولې مو کافر کوي څه وجه ده چې دا يهود کوشش ده چې تاسو کافر کړي پیدا حسد ده وجه نور څه خبره نه ده دوی د مسلمانانو سره حسد ده کینه ده بغض ده د حسد ده وجه تاسو کافر کوي او د دوه حسد څخه په شوبه او په شک باندې نه ده بنا خدا پته ده ورته چې پیغمبر سم په هغه ادا پیغمبر ده دا سخت حسد چې د حق په ساحل وي درته او بیا هم حسد نه کې دا چې کوم ده بیا هم حسد کې نو غفت او چې قران دی الله کتاب ده پیغمبر سم دی الله پیغمبر ده تورات کې ټول هغه فضایل او صفات ذکر خو بیا هم حسد کول دا ډېر خطرناک حسد ما خلل جسد الحسد چې ته هم یو جسد د حسد نه خالی نو حسد بد ګناه ده خدای دې موږ تاسو من شر حاسد اذا حسد حسد سخت ګناه ده حسد پیله ګناه چې په اسمانونو کې وشو پیله ګناه چې زمکه په صدر شیطان آدم علیه السلام سره حسد وکړ پس مکه کې دا حضرت آدم علیه السلام زمان خپل زمان خپل منځ کې حسد راغی قابل راویلا شهابیل پړ نو بده ګناه ده حسد حسنات دسې سوځي لکه یو لرګي ته چې اور ورکړي حسد بده ګناه ده خدای دې مسلمان وروسته دا حسد هر چا کې وي حسد د خدای پاک هر انسان کې پیدا کړی خو حسد کله ګناه ده کله چې د حسد په مقتضا باندې لاړ شي د چا سره د حسد ده هغه په اراده د ضرر وکړي د ضرر اراده ولو کې چې اوس مخامخ ضرر ولا ورکوم نه سره کړه نو بیا د حسد اته حسد خو فار چا کی وي خو چې د حسد په مقتضا نه دی بیا ګناه نه ده ولکه حسد نه به کافران زموخي چې دل کبد کوم چې خدای حسد نه پیدا کړو کافر سره مینه وکړه بغض به مو حسد دشمن به چې اصل نه خو مې خلاص ښکار دی نو دا څه حسد خو په کار دی ها سمجھ کړه نه خیر دا خو بیا نور علمي خبره ده نو حسد ال ګناره چې کله د حسد په مقتضا باندې نه شته تنوی رحم الله فرمایي چې هغه چا ته د حسد مقصود هغه ته اراده ده سره وکړي یا یا مال په اعتبار باندې یا د جان په اعتبار باندې یا د عزت په اعتبار باندې یو حسد یو غفته ده حسد ګناه ده کبیره ګناه ده غفته غفته په اردو کې ورته رشک وایي حسد یې ته وایي چې بس یو چا ته خدای نعمت ورکړي د علم نعمت د عزت نعمت د مال نعمت ته تا دا چې کله به دا زوی مړ کیږي کله به دا پیسې ختميږي کله به ته به عزت کیږي ابا چې خلک ویل مړه ما ته مرا کوه خو دته ما شي سم مبارک فرمایي هغه چې سړي خو کې خو کې خبرې کوي هغه وایي ما ته خدای مرا کوه خو دته نه وانه زیب له وړه کو چې زو سره دی ته سخت ګنا او غبطه دې ته وایي اي الله تاسو ته دا نعمت پر کړی ده ته منعم دي زه ته دې ورکړې خو ما ته مرا کول شي خدای ما ته مرا کړې دې نو شي جان شي ها د دې باندې مبارک دا نعمت خوري خو ته قادر ما نه مبارک دا غفله دا جائز ده ها نو الله وی د حسد د وجنه دو دا غواړي چې تاسو کافي اوس خامخا مسلمان ته غوسه راځي چې دا يهود موږ سره حسد کوي او موږ د حق دین نه اړوي کفر سره د جذبه انتقام پیدا کیږي څه جذبه انتقام الله وی نه نه واعفو تاسو عفو وکړئ مکه ځلې ورته کوي ملاټي پسراله واف درګي اپ او تو ما فکر وصفه کوم انتقام تاسو جوړ کی وي هغه اثر ته ټول هو باسي واف وصفه نو څه چلو کې اوس خو ته مونږ ته تدبیر کې کافر کوي او مونږ طرف نه عقل ها او صفح الاحرام خیر پرکړه کې درګوزار دی بیا موږ دین څنګه محفوظ کیږو الله یې تاسو دوه کار کوي اقامت الصلاه کوي او موږ کوي تاسو عبادت کې مشغول شئ د دې څخه څومره بار کوشش وکړي تاسو باندې مې دوه کوشش اثر نه کوي زه زه دا کوشش تاسو کافي کې دا به هیڅ کله کارګر نه وي البته تاسو مانځي کې سستی رااله او زکات ورکول کې مسستی رااله جبر کافي د هر قسمه پرې مکه کوشش تاسو باندې وي خبره موږ سبحان موږ پرېخه زکاتو نه ولا ورکو تاسو کوم حال مو کومه تاسو خبرې قرآن عظیم شان اومنه دا دوه خبرې سمجھ کې رااله قسم په خدای دنیا ټول کافر یو طرف او یو اسلامي ملک بل طرف ته ټول کافر ولري خو چې دا چې زمونږ د منځونو څه حال ده او د زکاتونو موږ خو نه کوو که کوو په دغه کې نه څه حالانه نه الله دې رحم وکړي سبب وي الله دې فضل وکړي ود کثیر غواړي ډیر محبوب غني دوست غني ډیر د اهل کتابونه لو يرد لو يردونکم چې وګرځوي د اهل کتاب کوم تاسو له من بعد ایمانکم ورسل ایمان تاسو نه سبو وګرځي چاته مور واپس کی کفار کافران وګرځي کما کفرو لکه څنګه چې دوه کافران ولی من بعد ما د حسد په شک او شوبې نه ده بنا الله وی من بعد ما دا حسد دوی کوي من بعد ما ورسته د دینه تبینه چې ښکارا شوی دی يهودو لره الحق حق په تورات کې چې محمد رسول الله دی ټول د الله پیغمبر ده او دین حق د اسلام حق ده نو موږ لپاره پروګرام څه ده دو کار خدا دی زمون پروګرام سره الله وی واعفو فاعفو تاسو عفو کوي دوی ته کنځلو انتقام نه لاټي مو پسراله وصفه او اعراض ورنه وکي په زړه کې هغه چې کوم اثر د انتقام راغلی هغه ختم کړي جګړه مو ورسره کوي حتی تر هغه وخت پورې یاتی الله بامره چې نازلې دلو کې را تعالی بامره په حکم خپل باندې تاسو حکم د جهاد او د قتال وسی کله حکم د جهاد او د قتال وسی فقط المشرکین حيث وجدتمهم چرته چې مو بیا لکه سر په مات سيأتي الله بأمره تاسو خامخا دا شبهه را نشي چې دا خدای پاک موږ ته وایي چې عفا او درگذر وکړي دا تاسو عجز او کمزوري نه ده په دې کې الله تعالی خپل مصلحت او حکمت ده کله خدای پاک په دې قالب تاسو د جهاد بغیر با بابل په حاضر کې خو جل تعالی په هر څه کې خپل قص هغه حکمت ته چې تاسو تاسو وایي چې تاسو عقل درگذر وکړي په بعد کې بیا حکم ده قطار د جهاد ته کوي ان الله على كل شيء قدير الله تعالی په هر څه باندې قادر ده فيغلبكم عليهم نخدای وکتاسو غالب کې په دوه باندې په موقع سره لکه قطار د جهاد په وجه باندې تاسو د کافرانو د ضرر نه محفوظ کیږي خو چې اقامت الصلاه کې ته او زکات کې هم د پښان ته بدون ضرر نه محفوظ کیږي دوه ضرر تاسو نه رسی ځکه تاسو مال بدن به هم مضبوط شي باطنی طور سره او مال به هم پاک صفات تر شي باطنی طور سره نو حلال بخوري حلال بسکي حلال تاسو مسکن وي به ته چا کم کړی شي واقم الصلاه واتو الزکات دا مؤمنانو ته شبهه راغله چې مونږ دا منځونه کو او زکاتونه ورکو د جهاد د حکم نه مخکې کې دې چې دې ثواب کم وي او چې کله خدای پاک حکم د جهاد وکړي هغه وخت مونږ منځونه او زکاتونه ورکو دا هي ثواب الله ویل نه دي کې فرق نشته وما تقدموا لانفسكم من خير وما تقدموا هغه اعمال چې تاسو مخکې اثرې ما تقدم استاسو مخکې استوي لانفسکم د ځانونو لپاره من خیر د خیر نه عمل صالح نیک اعمال که قولا وی ها او که فعلا که خبر ولا نیک اعمال که افعال که صدقه وی او که رشتہ داری خپلوي پالل وی الله وی وما هغه اعمال تقدمو چې مخکې تاسو استوي لانفسکم د ځان د پاره چې ته استوي اخرت له من خیر د خیر نه چې عمل صالح ده که هغه اقوال وي ها او که افعال وي تجدو مومو بتاسو هو دغه اعمال اي تجدو ثوابه تاسو په هغه اعمال ثواب مومي عند الله دي الله سره او ان الله بشکل تعالی بما پاغ اعمال باندې تعملون چې تاسو کوي بصیر خلید الکلا ای لا یسیو اعمالکم الله تاسو اعمال نه ځای کی ویجزی الاعمال الله به تاسو د اعمال پر پر ثواب او جزا درکې کاغه مون جهاد د مخ کې کړی دي او کله جهاد نه بعد منځونه کوي دې ثواب الله تاسو له پر درکې کمیږي بل صلی الله تعالی علیه وسلم دعا